بسم الله الرحمن الرحيم فصل في النفاس د احکام او مسائل دي د نفاس هغه وینه چې په شینای پر خاص دي درې قسم دي خیزه استحاضه او نفاس ده دا شی ته دا وینه ورسی نرینه ته دا وینه نه ورسی خیز او د استحاض بیان وشو دا غد نفاس بیان ده نفاس هغه اکثر مسئله د خی سره متحد دي کنه متفق دي خو په ځنه احکام شی د خی نه جدا دي دی وجنه هغه جدا احکام د ذکر کو کې د پرا زون تفصیل وي ته مناقض کړو چې جدا احکام په دې فصل شي ذکر شي نفاس مصدر ده بوبي د سمعنا و ده من هذا الدم اشري پابندي چې دغه وینې نه کله شي ته پیدا کېږي کنه هغه ته نفاس وي ته ویل شي ځکه چې نفاس و خیز دغه د قبيله د احداث نه دي قبيله د انجاس نه نه دي فضل قدیر سلی کې یو کید بل غولا په چار وي چا کنه فرج ده هو الدم الخارج من الفرج عقيب الولايات اوینه دي کنه چې وځي دي فرج نه پاسه بل بچي پیدا کړل نه ا دې کې ویني ته نفاس ته ویل شي ځکه کچېره کنه د شری بچای په پرشن پیدا شو په فرج باندې نه وروته پرشن باندې پیدا شو یا په چې په دې نیم شکنه زحم او په دې نیم باندې وروته او په دې نیم باندې کنه بیا وینه ونته به دې کې ویني ته نفاس نه ویتوي دا نفاس نه کنه شنه بلوم بي وکنه خپل مزینه به کو عقاید نه لګوي البته توضیح ته پر چې ولګي به بشاوي کچېره په نیم باندې کړه یا په پرشم باندې پیدا شو په باندې وینه وتلې بیا غوی نه نفاس نه ده او نه ټول احکام به کنه هغه په لګيږي یا سره سه احکام په لګيږي کچې مړو وته ویلې وی کنه چې کله تو بل بچي پیدا شي به ته تلو کوي په پرشنې بچي پیدا شو دا تلو کښولا په فرید نه وتله یا د شدا کنه تلوک ور کړه شاو کنه په دادې حمل و په عادت شو کنه او په پرشنې بچای په دوه شو بچای پرشنې بچای په دوه شو عادت تیر شو نه کنه او کوي دا ام الولدا شو دا کنه په پرشنې بچای په دوه ام الولدا دو او په دې طریقه چې بچای په دوه شو کنه عادت پر تیر شو مرکه چې طلاق پر کړه په بچی په دوه کولې پر تدا او طلاق کله په دې واقعیا شو او په بچی په دوه کولې پر دې کنه هڅه پکې مليار بده وته لانه ماخوذ من تنفس الرحم بدم لانه ماخوذ من تنفس الرحم بدم نفاس هغه وینه دی چې اوسې کنه ورته د بل بچی پیدا کنه ځکه چې دا مخوز ده او مشتق ته د نفاس مخوز ده ا دې محاوره د عربی نه چې تنفس الرحم بدم رحم وینه کنه روح خټوله تنفس مله اریستل خټول چې کله کله رحم وینه رو بوسي وي ته عربي چې تنفس رحم بدم مری ما شا کنه اې دې کنه به داغه نفاس ټکه دی وینه دې پر کنه دا نوم جوړ شو لانه مخوز من تنفس رحم بدم دا مخوز ده اې دې محاوره دی عربي نه چې رحم کنه هغه وینه رو خټوله او من خروج النفس بمال ولده ا ف په سکون سره یا دا کنه مخوز د نفاس د خروج النفس نه نفس بکنه بچی ته ویل شي ولد ته ویل شي خرج النفس وکړه چې بچای وروتلو ا دې کنه مخوز دا دا وینا که چوکې د بچی د پیدایش نه بعد وروزي بیا دا غا نفاس ټکا کنه ا د خروج النفس نه وته مشتق شو دی وینې لپاره کنه جوړ شو نفاس مخوز د خروج النفس نه په معنا د ولد سره یا په معنا د دم سره نفس وینې تاویل شي لکه مخ کنه ا د یبه په مسله تیر شو دې کنه چې که یبه تاسو ور په ودو کنه چې لیس له نفس سایله کنه هغه کنه به دین کې وینې نه و به په باندې یا یبه نه مردل شي کنه لیس له نفس سایله نفس وینې تاویل شي خمساشه شعر ده تسيل على حد زبات نفوسنا تسيل على حد زبات نفوسنا نفوس جمع د نفس تو شعر وی کچمیل په کاټ باندې نمبر میش کبي لکه نه میش ټول چې په تیرات نمبر تسيل على حد زبات نفوسنا بيجي په د تیرې دې کنه تیرې بده د میز وینه په دې بده بيجي وليس العين زبات تسيل نفس وینه تاوي لشي خروج نفس نه مخوز ده دا د کسول په دې چې په سو تعریف ده والنفاس هو الدم الخارج هو الدم الخارج تعریف ده او تعریف هو تصور وي مشکله منطق ته ویل چې هو تصور ده تصور تصدیق نه نم کنه مالي میږي او تصدیق تصور نه مالي میږي په دې مو دلیل ته څنګه ته نه لانه ماخوذ من تنفس الرحم بدم دا په تعریف باندې ته دلیل ته راوي کنه تعریف په دلیل به نه ثابتي په دلیل خو مدعا ثابتېږي تصدیق ثابتېږي اې د پر جواب دا چې دغه دلیل د تعریف په پر نه ده دا د باب د تسمیه نه ده پوس تعریف وشو هو الدم الخارج عقب الولایت ته پښتنه وشله چې دغه وینې ته چې د بلبچې نه بعد پیدا کېږي کنه لما یقلها النفاس دته نفاس ویلې دی وینې ته دی وینې ولته نو نو می نفاس ته و چې لانه ماخوذ کنه نه دا غا په تسمیه باندې کنه سمي نفاس سمي هذا دم نفاس لانه ماخوذ د باب تسمیه دا په تسمیه باندې غا دلیل ده والدم الذي تراه الحامل ابتداء وين اغا چې حامل ویني په اول سره شي اول سره زمانہ چې یا بل بچن دی پیدا کنه د حمل چې سمره دوران دا کنه په دې ټیم چې دوی ویني ویني و دوی حامل وي او حالا ولادتها یا ویني کنه په حال د بل بچی پیدا کېدل شي بل بچر پیدا کېږي کنه او یار پیدا نه ده کنه او د نبی نه ونه شي قبل خروج الولد مخشه پر اوتو کې د ولد نه به تمامها یا هغه چې په حکم د تمام شي په کنه استخاذه دا بنا استخاذه کنه دا لفاس نه ده ودم بل تراول حامل وین هغه چې حامل ویني ابتدان په اول سر شي اول سر دا منه چې سمره د حمل دوران ده کنه حمل په دوران شي دې کنه وینه وینه ولیدله دا به کنه حیز نه وي دا کنه استخاذ ده یا په حال ولادت شي خو په خاله وته کې ولادت نه ولادت نه ورته لکه چې دې دا کنه بل بچي شریک هغه روزي او د نبی لاره ونه شي دا غوینه استخاذ ده یا قر نه نفاسه ولا حیز ده وین کنه متدل اگر کدا کنه متدویا ده وینه درې سلویر ورځې وی کنه بیا به حیز نه بلی دا به استخاص بلی وقال شفیع رحمه چې حیز امام شفیع زوی چې حامله شدا په لاس باندې بل بچي وي ودی نه وینه ورشي دا به حیز وي کچره متدی وي حیز نه جوړېږي به دا حیز ده اعتبار بالنفاس قیاس کوي په نفاس باندې وی چې په لاس باندې بل بچي وي کنه دا حمل دا منی هم دا دی کنه حیز دی پرا په لاش دا بل بچاوی وی نه دا وندر ونه شي لکه چې نفاس دی پرا حمل معنی نه ده په لاش بل بچی دی وی نه ونه شي وی ته به نفاس ته وی کنه بل بچی دی دوا درې بچون دی په لاش کنه او یو بچای پیدا شو دی نه بده کنه وی نه ونه ونه شي بل بچای په لاش ده هغه وخت ته چې مين نفاس ته وی کنه هغه وینتا دارنګه کنه که بچای نه پویدو په لاشه دا بچای پویدو کنه آ موجود وي کنه خو چې وینه روانه شي دا د حیز بیره چې حیز پر حمل نه نفاس پر حمل معنی ده د حیز پر اند معنی ایس ما جميع من الرحم ځکه چې دواړه د رحم نه دي نفاس وینا د رحم نرسي او د حیز وینا د رحم نرسي د نفاس وینا د پر چې حمل معنی نشو یو بچای په لاشه پوت ده او مخ ته وینې وتلې وې بل بچی سره هغه وینې نفاذ بلل شي کنه دا رنګ کنه خیز پر دا منع نه وي ولنا میر وی کنه چې پلاشه بچای وی کنه هغه شته خیز ورتلای نشي اته خیز نشي ورتللا ان بالحبل يمسد فم الرحيم سنت الهي دادا چې په حبل سره حبل او حمل یو منه دو په حبل سره د رحم خلوب باندې وي دا پردګار کنه یو د شناوی کنه دا غا صفت جوړ کړه دا چې کنه حمل یې ټهراو شي بس رحم خو فر فور بند شي حتی که چې د ستنې سرویغه مره زویا نشي پښه پیدا کنه خله دې مرا کنه نوی خلاصه چې دا بچای رولو زی کنه دا په مدرګژ نه وایي کنه خله بالکل پسې بند شي ان بالحبل ينصد فم رحم په حمل سره د رحم خلو بند شي کذل عادتو د هرنګ کنه عادت الهی ده قدرت کنه دا معمول د سندار دا جوړ کړه ده بیا به کنه څنګه هغه وینه ځکه ده خیز به له خیز یو خو د رحم در رسیدل کنه رحم خپل بم سوی دو بیر بچای ده پشه دا ده کنه دا استخاز ده او په دې دا کنه شاته یو بچای پیدا شو وینه راول شو بل بچای په ناشه پوت ده اخو ځکه ځنه فاز بلو کچې بچای کې پیدا شو کنه خو رحم خلق نو سر شولا چې بچا یې کنه زنه وتلا وي زنه پوتې وي وینه روانه شي بیا هغه زنه فاز به لزکه چې کنه یې سره رحم خل خل سره شوی دو وته کده بعد ولا سره دا دې کار بکره با تعین نه کو چې سمره بچای چې ووزي او پسې وینه روانه شي وینه ته فاز به لشي کنه روایتونه په مختلف دي هدي ملکن ابهام وکړو صحیح خبره ده وکړه چې اکثر وتلا وی کنه اکثر چې وتلا وی په نیم نه چې ډېر وتلا وی غیشا او ټکړه هغه چې ښکراوي او جواب ته وي زنه کله خلقت یې جواب وي زنه پیدا شي جواب وي ولدم دا په حکم دی ولد شدا استبال بعد خلقي چې زنه خلقت یې ښکراوي جواب وي مثلا ګوتکې جوړې وې کنه یا وستون په شوی وي یا یې کنه سترګې جوړې شوی وي یا پیدا جوړې شوی وي کنه سر د مینه کاش په ښکراوي کنه خالص نه ژاغ یې شنو کنه او د شدې نه دا پرې وتله بدا په حکم دی ولد شدا په دې سره بیا عادت ترېږي که چېرې متولکا و طلاق رجی ورکړه طلاق ورکړه شو او د حامله و دا ټوکړه پرې وته او دنه حلقت جوات وکړه عادت یې تیر شو او که چېرې کنه څه حلقت بالکل و جوات خالص کنه شو یا غیر شو کنه ایسه یا نشانات پر جوات نه دي کنه یوستو یا ګوتکې کنه یا پیز کنه فلې نه ویل جوړ شوی خالص کنه غیر شو پرې وتله او دنه بعد کنه به وینه راولې شوې دې به څه حکم ده ا دې کمې ځکه په حیض پر کم دا مقرر کړی دو چې کم څه کم چې درې وځي وبه یو ټیکنه به دا مری مشه چې دا د رحم نه دی کنه او په نفاش کنه اې دې پر دې کې مری مشته پر ضرورت نشته چې میډا مری ته د رحم نه دی کړه رحم ځکه چې مخه بچایر وتلا ده بچایر وتلا ده د نه بعد وینر ورې شو کنه دا خپل د خبره علامات چې دا وینه د رحم نه دی نه یې کنه مینده ته ضرورت نشته چې په مینده یې مېلمه لمې وي کنه چې دا رحم نه دی کنه کنه او که د فرج د خولې نه دی لأن تقدم الولد علم الخروج من الرحم دا مخته بچیر وتل دا علاماتو د وروتو کې دی وینې د رحم نه چې دا وینه رحم نه وروتله به چې پته ولای چې رحم نه وروته به مینده ته ضرورت نشته چې په مینده یې مېلمه لمې وي فأغني عن امتداد جعل علما عليهم لحديث ام سلمى رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما د ام سلمى د حديث د وجنا چې دو نبي صلى الله عليه وسلم ذکر کوي چې نبي صلى الله عليه وسلم مقرر کړو نو فساد پر سلويشت ورې ده وهو حجة لشفيرة من في اعتبار في اعتبار ستين دا حجت ده په مشفي ده باندې په اعتبار د شپته شي چې د شپته ورې ته مقرر کړی دی کنه ردت الى ايام عادتها دوبر واپس کېږي یې ورې د خپل عادت ته مثلا دوه وره مخشک بچای پوی د شو ده کنه او دې کې نفاس په کنه دیش ورې دی بو یا به سلويش ورې دی بو یا به کنه شل ورې دی بو دوه د بچای پوی د شو کنه پنځه په تور دې کنه وینو به دې کنه په سلويش نو دې په پابنده وښل کنه اس په دا وی کې چې دې هغه نفاس ته چې مخې به کیم نفاس وکنه مخې کا شل ورې دی وکړو کا دیش ورې دی وکړو کنه کا پنځه وشو د سلوش په نفاس نه نه کاټ کی د بکی به استخاذ وبلی لانه امکن جعلو نفاسن ځکه چې ممکن دی مکرول دی که سلوش پر نفاس وکنه زیوت نو سلوش نفاس کې دلا شي دا به من نفاس وبلی فان ولدت ولدین فی بطن واحد کچره کنه په پیدا شو دوا بچی په یو خټه شه کچره بچو پیدا شو دوا بچی په یو خټه شه یو خټه دا منه کنه چې دواره بچونه په میور شي پیرا شپږ میاشتې نه وي تېره شوي یو بچای پیدا شو د پیرا شپږ میاشتې نه پرې کچې بلا په دې میشه پیدا شو یا په هغه ورځ یا کنه په بلا جما یا په بلا جما کنه په بلا میاشه دا دی وی وتی نه دی کنه او کچې تاسو چې یو بچای پیدا شو بیا مکمل شپږ میاشتې تېرې شوې بدنه بعد بل پیدا شو بیا بلا وتی سره شوې دو کنه دا بل خټه ولدا فنفاس من ولد الاوله اذا شو نفاس په د اول بچی نه شمیر لشي اوینه چې راول شي د اول بچی دا نه صدقه سلوشتي دو عند ابي حنيفه وابي سبنه د شيخين بونه وان كان بين ودن 40 يوما اگر کا دوړې بچی نه پښه تیرا سلوشت تر تیر شوی بیا بچای پیدا شو وینه راول شو سلوشت نه بعد کنه سلوشت نه بعد پینځه سمه ورځ بده یا په شپتمه ورځ باندې بل بچا پیدا شو کنه هغه نه بعد چې کیمې وینې سیاب مې نفاس نه بری کنه نفاس ته شو ده وقال محمد رحمه الله من الولد الاخيره امام او چې نه نفاس پیدا وکړ اخرنی بچی نه شمیر لشي وهو قول زفر رحم الله امام زفر سبا دا قول ده لأن حامل بعده لأنه حامل بعد ود الأولى ذكا چه دا غاسي حامل دو پاسه زدو كه ديوال بچينا اول بچا چې په ویو شو بل بچا په نشه شتا کنه یا حامله بل شي حامله تا وینې دې نه کنه حم رحم نه وینې ندري می فلا تصير نو فساد دا نو فساد نو دا استخاذ د وینې کما ان حالات له کثرنګ چې خیر نه ورسي ولهذا تنقض العده بالاخير بالاجماع اې دې وجنه خو چې حامله تا وینې نه ورسي رحم نه وینې ندري می تیرې به کنه دتا په خری بچی سره په اتفاق سره هغه مړې رکوټ ختم شو ده وتنفس بدم وینر ویسره فکان نفاس نه بداغه نفاس شو فوت شو کړه اذا عادت ول خبره چونکه عادت ول کنه هغه د بچي وځي تا کنه دته مضاف شو ده مولات الاحمال ان يزان حملهن ان يزان حملهن چې د خپل کنه حملینه وځي ځوي کنه دا هغه چې مخه حمل ده بلا حمل ده کنه چې څه پر اړ وي ځي ولکن امر دې رتن تیرې تعلقت به ودي حمل مضاف لها ان ته کلام متعلق تا وتلا دا په ورد حمل سره چې هغه منسوب دا او مضاف ته د شی ته فیتناو الجميع ندا به ورکا د عادت به ورشي کنه ټول حمل ته به ورشي چې ټول حمل کړی وته به د تیرې